خو هغو کې ایمان او اخلاق نشته هغه د الله په نزد باندې هیڅ ارزښت نه لري الله رب العزت هغوی ته په خپل کلام کې د څارویو حتی په ځینو ځایونو کې الله د هغوی تشبیه د سپیو سره ورکوي نو که ته غواړې چې په دنیا کې او په آخرت کې معزز او ارزښتمند وسیږي نو ځان ته د ایمان جامه ور واغونده ځان ته اسلامي اخلاق ور واغونده تر څو د دنیوي او اخروي ژوند ارزښتمند او باعزته تیر شي تاسو وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و شان یو ډیر غریب او فقیر صحابي چې شلیدلې جامې لوڅې پښې څیرې ګریوان وږی او تږی بې کوره او بې وره سړی و چې له حوضونو څخه به یې اوبه په لپه څکلې په جومات کې به د خرما پر پاڼو ویده کېده خو د علم او پوهې خاوند و د الله په یاد باندې بوخت و په غذاګانو کې برخوال او د لومړي صف لمونځ کوونکی و یوه ورځ د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته تیریده دغه صحابي تشنېدلې جامې په ځان وې لوڅې پښې و وږی او تږی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پې آواز وکړ جلبي به واده نه کوي دغه صحابي نوم جلبي هغه فقیر صحابي رسول الله ته ځواب ورکړه چې د الله رسوله ما خواته به څوک لور خور راکړي ما سره به څوک دوستي وکړي په داسې حال کې چې زه هیڅ کور او کنډواله هم نه لرم حتی دومره شی نه لرم چې زه په کوکم لوڅې پټې ګرځم کومه جامې چې زما په بدن کې دي هغه هم شلیدلې دي نو ما ته به څوک لور راکړي نو لاړه تیر شي بله ورځ بیا همداسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته تیریده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورکه چې ای جلبی به واده نه کوې جلبي بیا رسول الله ته ځواب ورکړ چې ای د الله رسوله ما خوار سره به څوک دوستي وکړي ما ته به څوک لور راکړي په دریم ځل بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې صحابي ترمنځ هماغه سوال او ځواب صورت وموند نو پیغمبر علیه السلام وسلام ورته وفرمیل چې لاړ شه د فلانی انصاري کور ته او هغه ته زما سلام ووایه او دا زما پیغام ورته واوروه چې خپله لور درته په نکاح کړي دغه انصاري له یوې درنې کورنۍ سره تړاو درلود جلبیب هلته په رسېدو دروازه وټکوله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام یې ور واوروه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تا سلام ویلی او دا یې راته ویلې چې هغه ته ووایه چې خپله لور تا ته په نکاح درکړي هغه ورته ویلې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وي خو څنګه تا ته خپل لور درکړم نه مال نه جلال نه کور او نه اور لرې زه څنګه تا ته خپله لور درکړم د دې انصاري ښځې هم دغه خبره واورېدله او ویل چې دا کله کیدای شي جلیبیب خو نه کور لري او نه اور نه مال لري او نه حال لري خپله لور به دې ته څنګه ورکړم هلته مسلمانې لور د دې صحابي خبرې او د دې آواز او د محمد رسول الله پیغام واورید د دې انصاري کله چې د انصاري لور د دې فقیر صحابي آواز او خبرې واورېدلې او د محمد رسول الله پیغام یې واورېد نو مور او پلار ته ویل چې آیا د رسول الله غوښتنه ردوئ نه پر هغه ذات دې زما قسم وي چې زما سا د هغه په لاس کې ده داسې نشي کیدلی نو هغه مسلمانه پیغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام مني او هغه صحابي چې فقیر دی مسکین دی هغه جامې چې د دې په ځان باندې دي هغه هم شلېدلې دي لوڅې پښې ګرځي نه کور لري نه اور لري نه حال لري هغه سره نکاح او واده کوي ځکه هغه پوهېده چې د مسلمان ارزښت ایمان او اخلاق دی د مسلمان ارزښت دارایی نه ده د مسلمان ارزښت په پیسو نه ده د مسلمان ارزښت په ښو بنګلو او په ښو ماڼیو کې نه دی بلکې د مسلمان ارزښت ایمان او اخلاق دی دا صحابي اگر که په ظاهره باندې ډیر فقیر دی مسکین دی خو دا اخلاق لري او ایمان لري او د رسول الله پیغام یې راوړی دا ماته ډیر زیات ارزښتمند دی خو نن ورځ په تأسف سره باید ووایم که زموږ یو مسلمان ځوان چې هغه د الله رب العزت په دین باندې عالم او عامل هم وي خو په ظاهره باندې فقیر وي هرې کورنۍ ته چې د دوستي خوله وازه کړي هغه سره څوک دوستي نه کوي حتی زموږ خویندې هم دي هغو کسانو سره د دوستي غوښتونکي دي چې هغه د رسول الله په سیرت باندې اصلا برابر نه دي خو د هغو دنیوي جاه و جلال ته ګوري دې ته نه ګوري چې آیا دا د اخلاقو او د ایمانو په ارزښت باندې او په جامه باندې سمبال دی که نه دی د دنیا ژوند خو محدود دی تیر به شي یو ورځ به الله ته زم درېږم او زما دا خاوند به هم درېږي الله به ترې پوښتنه کوي دا سوچ کله هم نه دی کړی خو هغه مسلمانه پیغله دا وایي چې قسم دی زما په هغه ذات باندې چې زما سا د هغه په لاس کې ده زه به د رسول الله پیغام منم او دې صحابي سره به زه واده کوم نو هو قدرمنو اوریدونکو د واده دغه بختور تړون د تقوا پر بنسټ منځته راځي کور او کورنۍ د تقوا په بنسټ باندې جوړیږي نه د فساد په بنسټ باندې نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه کې د برخې اخیستنې لپاره غږ پورته کوي چې په دې غزوه کې باید مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شي جلیبیب بې له ځنډه راولاړیږي او د جګړې ډګر ته ځان رسوي دغه فقیر او مسکین صحابي د اوو تنو د کفارو تر وژلو وروسته په خپله هم د الله رب العزت په لاره کې په شهادت رسیږي اوو دانې کفار وژني او په خپله هم هلته په شهادت رسیږي دا په داسې حال کې چې د الله او د هغه له رسول څخه خوښ او راضي و او د ایمان او د اخلاق په ارزښت او په جامه باندې هغه سمبال د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژل شوو کسانو پلټنه کوي ریارانو یې ورته د یوه یو نوم واخیست خو دا فقیر او مسکین صحابي د چا په زړه و هغه خو کومه ځلانده او مشهوره سړی نه و خو د الله د استازي په یاد و بې له ځنډه ویلې چې جلبیب مې په نظر رانغی چیرته دی دغه فقیر او مسکین صحابه پوښتنه کوي چې هغه خو زما په نظر رانغی هغه چیرته دی ګوري چې په خاورو کې لت پت په خپل وینو کې لت پت د اوو تنو کفارو په منځ کې پروت دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو د هغه له مخ نه خاورې څنډي او لرې کوي او داسې رسول الله ورته وایي چې اووه تنه کفار دې ووژل او بیا ته هم شهید شوې او درې ځله رسول الله دا خبره ورته کوي چې ته زما څخه یې او زه له تا څخه یم ته له ما نه او زه له تا نه یم رسول الله درې ځلې دا خبره تکراروي نو د جلبیب لپاره له د نبوي دربار څخه ستره ورکړه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وارې دا خبره هغه ته کوي نو د هغه فقیر او مسکین صحابه قیمت او ارزښت د هغه قوي ایمان او له هغه سره د الله او د رسول بې کچې مینه وه د هغه فقر او بېوزلتوب له هغه څخه دغه شرف او مقام نشي پوسته کولی هغه د دنیوي او اخروي نیکمرغۍ بریلیک ترلاسه که لکه چې الله رب العزت فرمایي فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون څه چې الله د خپلې لورونې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله ډاډمن او خوشحاله دي په دې چې کوم مؤمنان له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته دی نو د مسلمان ارزښت هغه په ایمان او په اخلاقو باندې دی هغه په دارایی او په مال باندې او په ښو کورونو او په ښو جامو باندې نه دی نو راشئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو دا اخلاق او دا ایمان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان ارزښت یې ښودلی په دې باندې ځان سمبال کړئ تر څو چې دنیوي او اخروي ژوند د عزت نه ډک اوسي قدرمنو اورېدونکو خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ نو هغه مسلمان چې د ایمان او د اخلاق په جامه باندې هغه سمبال وي هغه نیکمرغه دی ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اړه الله رب العزت په خپل کلام کې څه فرمایي وسیجنبها الاتقا الذي یؤتي ماله یتزکا او له هغه نه به په ډډه شي ډېر ښه پرهېزګار هغه څوک چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال لګوي د امیر المؤمنین حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه په اړه محمد رسول الله فرمایی دخلت الجنة فرأیت قصرا ابیض بفنائه جارية فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې زه جنت ته ننوتم نو یوه سپینه ماڼۍ مې ولیده چې انګړ کې یوه وینځه وه ما پوښتنه وکړه چې دا ماڼۍ د چا ده هغې وینځې راته ویل چې دا د عمر بن خطاب ده ما غوښتل چې دې ماڼۍ ته زه ور دننه شم او ویې ګورم خو ستا د غیرت له امله ورنغلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل زما مور او پلار دې تر خوا تر تا قربان شي یا رسول الله آیا پر تا به زه غیرت کوم یعنې ستا په ورننوتلو به زه غیرت کوم دا نیکمرغه خلک ول ځکه دوی ټول ژوند په ایمان او په اخلاق باندې تیر کړی و الله چې دوی ته په دنیا کې او په آخرت کې دومره ارزښت ورکړی دومره عزت ورکړی ځکه هغوی د ایمان او د اخلاق په جامه باندې سمبال ول د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه نیکمرغي د محمد رسول الله په دغه دعا سره وه چې رسول الله به ویل چې اللهم اغفر لعثمان ما اقبل وما ادبر وما اخفى وما اعلن وما اسر وما اجهر رسول الله به دا دعا کوله چې الله عثمان ته د هغه مخکینی او وروستنی پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف کړه او ورته وبخښه دا دعا ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله چې هغوی د ایمان او د اخلاق په جامه باندې سمبال ول او عزت د انسان په دنیا کې او په آخرت کې هم په ایمان او په اخلاقو باندې دی په بد اخلاقي او بې ایمانی او دنیوي ژوند باندې نه دی همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه د نیکمرغي په هکله باندې څه فرمایی یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله رسول الله فرمایي دا یو داسې سړی دی چې الله او د الله رسول یې خوښ دي نو ځکه هم دا الله ته او د الله رسول ته ګران دی د سعد بن معاذ رضی الله عنه د نیکمرغي په اړه فرمایي چې د سعد بن معاذ لپاره د الله رب العزت عرش ولرزېده او د حضرت عبدالله بن عمر انصاري د نیکمرغۍ په هکله رسول الله فرمایي چې پرته له کوم ترجمان څخه یې نیغه په نیغه له الله سره خبرې وکړي او د حنزله په اړه فرمایي چې ده ته ملائکو غسل ورکړ دا ټول د دې لپاره چې دوی ایمان او اخلاق درلود کومه شتمنۍ نه درلودله هغه ماڼیو کې چې نن مسلمانان ژوند کوي داسې ماڼۍ او داسې کورونه هم نه درلودل دنیوي نعمتونو نه محروم ول شلېدلې جامې به په ځان وي لوڅې پښې به ګرځېدل د خوراک لپاره به پوره خواړه نه پیدا کول خو الله چې دوی ته دومره عزت ورکړی او رسول الله په خپله خبرو کې یادوي ځکه چې هغوی د ایمان او د اخلاق په جمع باندې سمبال ول خو هغه څوک چې دنیوي ژوند دوکه کړی وي او تل لپاره د دنیا په خواهشاتو کې ننوتلی وي او د دنیا ژوند ته ژوند ویلی هغه انسان بدمرغه دی په دنیا کې هم ذلیله او په آخرت کې هم ذلیله دی تاسو وګورئ فرعون الله رب العزت څومره لویه پادشاهي دې ته ورکړې وه څومره په نعمتونو کې دې ژوند کوه خو د ایمان او د اخلاق په جامه نه سمبال الله رب العزت د هغه په هکله فرمایي چې النارو یعرضون علیها غدوا وعشیا الله رب العزت فرمایي چې د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام په عالم برزخ کې یعنې په قبر کې وړاندې کیږي دا د هغه ژوند الله رب العزت د قارون په اړه فرمایي څومره شتمنه یې درلوده د څونه خزانو مالک و خو الله رب العزت د هغه په هکله فرمایي فخسفنا به و بداره الارض په پا پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننایست او تر اوسه پورې هغه په ځمکه کې ننوځي نه د ایمان د مسلمان ارزښت د انسان ارزښت او د هغه غوروالی او د هغه عزت په ایمان او په اخلاقو کې دی او په دې کې دی چې تل لپاره د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدي د الله احکامو ته غاړه کیدي د الله په ویناو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو باندې عمل وکړي د مسلمان عزت په دې کې دی تاسو وګورئ ولید بن مغیره څومره سرمایدار انسان دی څومره عیاش انسان دی چې د دنیا, د دنیا په نعمتونو کې رانغښتی دی خو د رسول الله دښمن دی ایمان اخلاق نه لري د هغه په هکله الله رب العزت فرمایی سأرهقه سعودا زه خو به هغه ډیر ژر په یو سخت پیچونو وخیجوم یعنې د غره اور به او الله رب العزت وایي چې زه به دا د اور په غره باندې خیجوم د دنیا ماڼۍ د دنیا سرمایې او د دنیا پیسو هغه د الله د عذاب نه خلاص نه همدارنګه الله رب العزت د امیه بن خلف په اړه فرمایي امیه بن خلف تاسو پیژنئ چې رئیس المشرکین و ډېره شتمنۍ یې درلودله خو هغه سره د اخلاق او د ایمان ارزښت نه و د رسول الله دښمن و د هغه په اړه الله فرمایی ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الله فرمایي چې تباهي ده د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو یعنې مخامخ خلکو ته پیغور ورکوي او چې خلکو ته شا شي نو هغه د بدو ویناو عادت وي دې دپاره د هلاکت وي تباهي ده دې لپاره چې مخامخ خلکو ته به یې غور ورکوي او شاته ورپسې خبرې کوي او دا هغه څوک دی چې مال جمع کوي او شمیر یې په هغه سره د ایمان او د اخلاق ارزښت نشته ځکه الله رب العزت هغه ته ویل او تباهي وایي تاسې وګورئ ابو لهب د محمد رسول الله صلی وسلم تره هغه ایمان و اخلاق نه لري رسول الله ته بدې ویناوې کوي تل لپاره د رسول الله د تکلیف او آزار هڅې کوي دا هم او د ده ښځه ام جمیل هم الله رب العزت د هغه په هکله څه فرمایي تبت یدا ابي لهب و تب مات شو د ابي لهب لاسونه او هلاک شو هغه په دنیا کې هم ذلیله چې کله هغه مرداریږي مړ کیږي الله یې تبا کوي څوک نږدې نشي ورتلی چې هغه مړی دفن کوي الله یې ډیر په بدبویه مرض باندې اخته کوي حتی لکه د یو څاروي او د یو سپي غوندې په یو کنده کې غورځوي او په هغه باندې کاڼي او خاورې غورځوي دنیا یې هم داسې او په آخرت کې به هم د الله رب العزت په عذاب کې ګرفتاره یي دا ځکه چې هغه د ایمان او د اخلاق په جامه سمبال نه و د عاص بن وائل په اړه الله رب العزت فرمایی کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا الله رب العزت فرمایي هیڅکله داسې نه ده چې څه وایي دا هغه به موږ لیکو او هغه ته به په عذاب کې لا نور موږ زیادت کوو عذاب به نور ورته زیاتوو دنیوي مال دې خلکو ډیر زیات درلود شتمنۍ ډیرې زیاتې وې د قدرت خاوندان ول ډیرې ښې ماڼۍ او بنګلې درلودلې خو د ایمان او د اخلاق په ارزښت نه پوهېدل الله په دنیا کې هم ذلیله کړل او په آخرت کې به هم ذلیله کړل دا کومه کسان چې نن ورځ دنیوي ژوند باندې دنیوي مادیاتو باندې او په کورونو باندې ویاړي غرور او تکبر کې ژوند کوي ډیر زر ده چې په شان د هغو مشرکینو به الله دوی په دنیا او په آخرت کې ذلیل او رسوا کړي نه صبر وکړئ د الله په ورکړه او د الله په تقدیر باندې راضي اوسئ خو تل لپاره هڅه کوئ چې الله رب العزت په خپل ژوند کې د خپل ځان نه راضي کړئ ځان ته د ایمان او د اخلاق جامه ور واغوندئ چې عزت د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه شي تل لپاره د دنیا په لټه کې مو اوسئ هغه دنیادار چې د الله ویره هغه سره نشته تل لپاره په کبر و غرور کې ژوند کوي هغه ذلیل دی هغه بېعزته دی د هغه مرګري او د هغه انتخاب اصلا مه کوئ هغه سره قطع رابطه وکړئ او تر څنګ کې یو فقیر دی شلیدلې جامې په ځان لوڅ سر او لوڅې پښې ګرځي خو د هغه په زړه کې د الله ویره پرته ده په باطن کې هغه د ایمان او د اخلاق په جامه باندې نغښتی او سمبال دی هغه غوره کړئ تر څو الله رب العزت عزت د دنیا او عزت د آخرت ستاسو په برخه کړي په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه زه ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شي اول جامع اکرامت کړو ور وړاندې هغه ویل حارس احق دی په ما باندې د حارس شونډې لوګی لکه د سپاندې